دا المازی ناجاسون اتفاقی مسله وا بغیر د شیګانو نه داغه د اختلاف د عبرت اعتبار نشته ها معنی نجس یا غیر نجس مسله اختلافی وا عندنا معنی نجس دی شوافی غیر مقلدین په نسبت معنی نه ده نشد اصل کې الفاظ د حدیث دور عالم کل راضی غسل کل راضی فرق غراول نو چې غراول راشي ناغي د وای دا د نجس نه دی دا غراول سره پاکي او غسل راغله نو مطلب دا نجس انا موږ فرق کړو یو منی رطب دی یو یابس یابس په ګرولو باندې لري کی عین لري شو او په رطب منی دا هغه د وړو بولو په شان دی دا هغه د پر غسل پکار دی غسل به پکاري المانی یو ناجاسونه معنی نجس دی انو کان عند عائشہ فحت علامه من مشو ان احتلام راغی د حضرت ابو د ترمذی کې روایت تر شو چې هغه کمبل چې د صادر ټول خوش کړو او نه دې سره کپړه خرابېږي فاف سره تجاري تلیاش و یغسل اثر الجنابه من ثوبي یا یغسل ثوبه ټول هغه کمبل اوینځه اوس په جمی کې کمبل بیا وچی کې کله او بل هغه وخت کې جامې دومره نه په کثرت د وینځلو سره جامه خرابېږي زړېږي ناغه عائشہ رضی الله عنها پوی کړه خبر ور کړ فقالت لقد رايتني وانا افرك من صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نو چې کوم جامه کې مزنه کې نو فرق کار کوي کړه کوم جامه کې چې مزنه کې نو ګرول کار کوي ته هغه مزاقه نشته یا امام تعاوی رحمت الله علیه جامع دو کړی یو جامه د خوب ابل جامه د مزه نو خوب والا جامه ګرولو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ویل وغفلت تعاوی امام تعاوی غافل شوی مسند احمد رواتبی راضی یصلی فیه نبی اسلام مز پاغي کول نه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په خپل خپل د مصرفیات په وجبانی پوره د امام طحاوی کلام به قتل دی د معنی نصر طریقه دا ده چې هغه یو کلام کوي تدریجا یو جواب وکړو دا سیاب د د خوب جامه ده نو بیا وروسته وای نه دا مز پکې کېده نو دا غي جواب بیا ځان لګي نو دا تعالی کتل طریقه دا چې من اولی الی اخری وګوري ممکنه دا چې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه احاطه بنې کړي پورا کلام د طحاوی باندې ځکه دا کلام کوي قال ابو داود قال ابو داود وافقه مغيرة وافقه مغيرة وابو ما شبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن قال قال حدثنا المنية من صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نو لأن المنية نجاسنا ثم وراو فيه بقعة او بقعة دا چې ټاکې ټاکې به وي په وینځلو په وجباري ننوالي اثر وي باب باب بول الصبي يصيب الصواب قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن بول الصبي يصيب الصواب هغه ماشوم ماشومه چې د خوراک لا نه دی شروع کړي فاطیم نه دی پيونه جدا کړي نه دی نو بیا د مور پیروي نو اصابت د باول د سبي وشي یا د سبي د ماشومي وشي د شوافی په نسبت دی بول سبی چې فتیم نوی نو بیا ترنکا ولا پکار دی یو څو ساس کې ترنکا وکي او د سبی غسل نو فرق د بول سبی او سبی کې یو بول کې انتشار وي او بل بول کې انتشار نه دا واضح فرق دی دویم د بولو سبی کې حرارت دی د حرارت په وجه باندې الته چکلاهټ بوی بوی دانوي او د د سبی کې رطوبت دی د رطوبت په وجه باندې انتن بدبوی ډیره ده نالته غسل ولا پکار دی بل فرق مونږ ذکر کړو تاسو شیو دا وجه د فرق څه ده یو چې د د خلق من اللحم والدم ابل خلق من ماء وتيننا ابو د خورنه پیدا ده ابل دو د وینو د غوخنه پیدا ده فهمت وی پوه شوې وی نه پوه نشم آدم علی السلام تخلیق د خاور نشوي او د هوا به تخلیق بیا د پخته نشوي نو یو کې لحم دی وینا ده دم دی الته غسل ولا پکار دی او دلته بیا ترنکا ولا کافی ده او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محدثینو ضبط کړي د نبی علیہ السلام په غږی کې سلور ماشومان واړه بول کړو او نزع کړي دا غسل کړي یو پاره عن ام قیس بنت محسن ان اتت بیم الله صغیر د ماشومای فاطمه نه ده نو د نتنت په وجه باندې غسل شدید کول شي وینځو من بول ذکر ماشوم د نترنکو کوي یعنی غسل خفیف کافی دی وبه قال حدثنا مجاهد بن موسى وعباس وعباس بن عبد العزيز المان قال حدثنا سلام ما خدمت کولو فكان اذا اراد ان يغتسل عن الحسن بن قال انها ابصرتم ابصرتم باول او دي سي وهل باول او دي قال حدثنا احمد بن عبد سي بال باول ازمکه تا نجاست مغلظه ورسید لوی بول وغیرہ وین وغیرہ او خاصانه مسله ده اغلری کول غواړي او زه قلع فقار ده او که ازمکه تا د وړو بول حسابت شي نو طهارت الارض د پاره د احناف په نسبانه درې طریقې دي اوس حدیث کې چې کوم طریقه راغله زموږ خلاف نه دی دینه پښې یو د طهارت الارض طریقه الحفر بلچه ورته ونی سه واړ کول شي دي نو بلچه ونی آ په لدی وګورځو بس په خپل پاک شو ټیک شو الحفر او دویم د تارت الارض د پارا القاء الماء ابو واچي اوس زمکه ګورو زمکه نرمه ده رخوه ده نو برنه لګل ونی او داسې ابو نو هغه تسفل هغه ګندګي واړه بل بکا تبلار شي زمکه په پاک پات شي کوزمکا برابر ده او رخوه ده رخوه ده سسته ده کلک نه ده نو بس لګن ونیو بس هغه وو په کتل شي او کا منحدره ده لوټي لوټي دي ده نو بیا مو ابو داسې واچول نو بو کته زی هغه واړه بول بم کته بوزي نو طهارت به حاصل شي بوی بم ختم شي نو دا درې وړ طریقې شو انا بي هريره ان عربين داخل المسجد دا یو عربي جماعت سره ورسول الله جالس فصلى مجو پر رکعتین یعنی تحیت المسجد ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احد الا من باندې محمد باندې رحم وکي مون بل څوک را سره مشرکو اجدان چې لس روپۍ تقسیم په دوه کسو باندې شي نو 15 15 او کو یو یو لس باندې تقسیم شي یو براشي فقال النبي لقد تحجرت واسعا تازمک فراخ وا تحجرت واسعا د الله رحمت ډیر وسع تا تنگ کړو اصابت رحمت الله ټول ته کی ثم لم يلبس ان بال في ناحيه المسجد درن تیر نه کړواړ بول کړو في ناحيه المسجد فسر الناس الیهم خلکو منډه کړه فنهاهم النبي صلی الله علیه وسلم داسې مو کوئی اجدان شي نه جوړ دي شي غریب ته کوئی نه په مسله باندې وقال انما بعثتم ميسرين تاسو مبعوث شوی ځکه پیغمبر مبعوث دی نو چې د پیغمبر کوم مسله سره یې کې بل تر رسول دي دا مبعوث کېدو وجه ده امت محمدیه د ناس د پر الله نه درالي کړي دي د تبلیغ د پر الله را لګري چې پیغمبر نه مسله ځکه او دنیا ته ورسي ولم تبعث معسرین سبوا علیه سجلا مما ذنوب من ما دا زمکه رخوره د برنه ابو واچي اوس دا احناف مسله خلاف نه ده تاسو چې دا طریقه ول استعمال کړ طریقې درې دي کوم استعمال کړ ټیک شو کړ ابل مسجد ته مسجد کې بوی پاتې کیږي نو دلته علاج او ابو اچول دي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير عن ابن حازم قال سمعت عبد الملك عن خذوا ما بال عليه من التراب په بلشي کې اخرونه سه بارو کله چې وچوالی په ځمکه کې راشي وچه شونه بیا ځمکه پاکېږي لیکن دا مطهر نه ده تیمم دی نه کوي او طهارت حاصل شي موږ په هغه باندې کولی شي نو دا درې وړه طریقې د احناف په نسبت دي دام دا دام دا دام دا حدیث کې سره د احناف خلاف نه دی پښوی اوس کوم شوافی طهارت الارض په یو بوسط باندې طهارت د ځمکې نه کی حدیث داغي خلاف دی ځان ته جواب زمو خلاف نه د مونږه په حفر سره مو وو القا د ما سره مو وو ټیک شو کنه او یب سره مو نو حدیث داغي خلاف دی ځان ته جواب زمون پر ځواني طهارت الارض لپاره دا درې وړ طریقې مستعمل دي قال ابن عمر كنت عبيد في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وادنو کړي نو جمعات کې بشپتي دا زګه د کور ضرورتونه نو جمعات کې با پاتې کېده نو طلبه په جماعت کې پاتې کېدل مزاحمت نشته ابيتو ان كنت ابيت في المسجد ما په جماعت کې بشپا کول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتن شابا ځوان سړی مو او عزبا واده مې نو کړي الرجال العزاب من العلماء دا ډېر ښه کتاب دی العزاب من العلماء ډېر علما دا سرشي چې هغه واده نه دي کړی اشتغال د علم په وجه باندې فرصت هغه ته نه دی ملاشي یعنی د علم ډېر خوند دی پښوی د واده د علم خور ډېر دی چې کتاب باندې پوي چې کتاب باندې نه پوي نه بیا د ګرځي بیا ګرځي په کتاب پوي اته کال چې پر غریب نه څه شي نه ور دا چې روټه پړلې ځخل پښوی هغه دا د د تلازز د تلازز د مرعینا تلازز د علم ډیر وجد دی العزاب من العلماء دا ما ډیر وخت کته د کتاب پیدا شي افروز کما په خور کې پیدا کړ مصر یو عالم لیکل شیخ اسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه د واده موقع نه ملاو شوی العزاب من العلماء دا سیر علماء دی اغی دا اشتغال علمی پوجبان دی وعده تزگار شوی دی کنتو فتن شابن عزبن نو چې واده نه کړي نو جماعت کې دي نو خدای او چې واده وکړي بیا جماعت کې دي بیا د کوته دي زمونږ د بر کوهستان په خاله طریقه و چې واده به وکړ سړی به کور ته نه راته وجري ته بس بیا کور ته راته ریس په ټک ټک او دا هر کچ واده دې کړی بیا کور کېږي فتن شابن عزبن هغه وخت موبایل هم دی نو ورته فتن شاب بن عزمن حدیث کې راځي عبد الله بن عمر وی ما خوب ولید په خوب کې میداولی دا دا جهنم ته او ډېر تنگ کوی راځي کته اور باندې کیدل خوب مې ولید نو حفصه رضی الله عنها ته وی د یوه داسې خوب مې لیدلې جهنم مې ولید اور دی یو د ډېر څنګه غلای ده او کته ډېر سخور بلیږي نو نبی له سلام دی عبد الله بن عمر ډېر خطرې په چې شپې تهجد کړو نو ډېر بهتر وی به هغه بعد ما عبد الله بن عمر وای ما تهجد نه رسدا کړ توق بیلو مخې ته منډه بواله په شا به تلله سپي توپونه وای کړه فلم یکونو یرشون شان من ذلک سات کې به نه کول غسل به نه کول تار تلار یفسها وشوالی سره زمکه پاکي خبر پوه شو یبوست الارض سره زمکه پاکي کې مزجاز ده او د زمن په نسبت القاهم ده اوبو اچول هم دي او وچوال د ځمکې هم دی نو دا د احناف لپاره دلیل دی شوافی ځان له دلیل ګوري تابول او تقبل او تدبر فی المسجد شوافی له چل نو ورځي دی جواب یو تعویل باید شروع کی امام خطابی تعویل کړي چې دا شهر مجرور نه جار مجرور فی المسجد د دې جار مجرور تعلق چې د تدبیرو تقبل سره دی او تبول سره نه دی خبر پوه شو جار مجرور متعلق وایي کنه نو په جماعت کې د سپو منډې سره لري به وهلې بس دا معنا ده جماعت کې سپو منډې سره لري به وهلې خو تبول سره د دې تعلق نشته نو وای چا تړلې د دې تبول تدبیر نه چا تړل نو او د تبول سره تړلې او چا تړلې یار په یو تعلق نشته په یو دا حضور لکه دا خپل د مسلک نصرت جوړولو تدبرو تقبلو خو ټیک دا خو تبولو بهر دا د قاسم پیشو و د قاسم رحمت الله علیه پیشو به ساتر د تغاوت د قزار د پر به بهر تل نور په کتابخانه کې و نو دا خو قاسم تربیت ورکړو یو پیشو و د نبی اسلام اسلام په وخت کې د ټول سکول دا تربیت چا ورکړو منډه سره وای خو واړه پر به بهر کوي چې ما په تعبیر په زور تعبیر کړي نه نه تبول او تقبل او تدبر فی المسجد او وشوال سره طهارت راځي په خبر پوه شوي ابل حد امام خطابی د معنا رکاکت په دې معلومیږي ورځ ده وکانت الکلاب وکانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد و سپی هغه واړه پول کولو هغه وخت کې نو څه نه کوي واړه پول لمن ته نجاست رسیدو خطر ده نو نفس شک باندې شک باندې مثلا نه ده چې سو پرې چې یقینا د د نجاست رسیدلې نه لکه لمن وکړه نو د لارې خټې مټې دي پښوی شارتین بلغم وغیرہ د سره د نجاست نه کیږي طهارت تر ضرورت نشته یو خو زمونږ د زمونږ وطن دلته وو ګډری لارو کی او خټي وي نجاست وي نو لمن به ګنده کیږي نو یقینا جامه به ګنده شي خوشوي د مدینه منورې شګه ده او د چرته نجاست رسیدلی بل فرض یا دا دغه د شارعام بلغم وغیرہ نو وغیرہ نو سره شګي ور سره حساب چې هغه سره طهارت حاصلېږي ان سالت مسلمه زوج النبي صلی الله فقالت انی امراتن اوتیل زیلی زدا زنانن چې زما لمن ډیره اوګده ده لنډه جامه نه جوړم پتلون نه چوم اوګت قمیص لرم وام شي فی المکان القذر نه قذر نجاست نه وای دا لار کې خلک توکانی توکي د پوزي بو ورځي وغیرہ فقالت مسلمه قال رسول الله یطهره ما بعد زیدل ته شرط خټه لګیدلی کنه نو بل ځکه ورپسې پاک زم راغلی هغه سره طهارت کیږي نفس په شکوک باندې شاید الجامه نه ګندګي پرې باندې وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي واحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد بن العاص من بني نو نبی اسلام علی سباد طریق هي اطيب منها نو بیا روست خب خورشته ده نه ملاویږي دا اطيب منها قالت قلت بالا قال فهاجي بها اکثر طارت راغ نفس شکوک په وجه باندې جامن نجس کیږي دا مطلب نه ګورچې عین نجاست لګېدو سره نه نجس کیږي شکوک باندې نه نجات کیږي شارتین لارې خټه مټه بلغم وغیرہ د سر جامه نه نجات کیږي قال سا يصيب النعل د د پیزار دی دغه شي د تورا چاکو دتا نجاست ورسېده ناغه کې نجاست دنه سرایت نه کوي جذب کوي نه نو داغه طهارت المسح لکه شرک حلال کړه بیا شړکه وینځلو ته اجر نشته خو په کپڑا باندې مسح کړل لري کړه صفا شو کړه دغه د نجاست سرایت په اوس باندې کې دنه نه کوي دغه چې پیزار دی پیزار ته نجاست اصابت نشو او پیزار په زموږ سره وی مخل جرملوري شنو په خپل طهارت راغی واړه بول خبره نکوم یعنی نجاست متجسده بالمسع صفا کی دا رنګ وینا دا چړکای ته ورسید چرګ حلال کړ نو دا غي مسح سره صفا کی الزا یصيب النال که نجاست قلیل دی هغه عفو ده بیا موږ اعاده ته ضرورت نشته د نجاست مغلظه ده د درهم نه زیات موږ کو نه موږ اعاده پکار ده او نجاست خفیفه ده د یو اندام لګ مثلا لمن ربع نجاست ده نو بیا دوباره موږ پکار ده که دنه کمی نو معفو بشي به قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث ان سالت عائشه عن دم الحيض يصيب الصوب اصابت د دم حيض شي جاني ته نو حکم سره نو د درهم نه کم نه معفو د درهم نه زیات نه غیر معفو اعاده د صلات پکار دی فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا مونږ باندې جامه وا ولقد القینا فوق او کسا هغه پاس مونږ صادر واچول شعار ته جوړ صادر ته پاسه کمبل فلما از رسول الله اخذل کسا هغه کسا نبی اسلام واغست فلا بسو ثم خرج فصل الغداء تا سار مزم کړو پیغمبر عالم الغیب نو ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه لمعه دا یو ټاکې ده د دم فقبض رسول الله صلی الله علیه ما یلیها نبی اسلام اغزاونی او غټه ول ورکړ او صادر ورکړ دا کور وینځي بیا مال راولي گئی فبعث الیها مسروره فی ید الغلام فغلیغ سلی هذا دا ځای وینځي واجب فیها دا بیا صادر وچ کی ورسلی بیا الیا بیا دا صادر راولي گئی فتعوت بقصعتي فغسلتها نو ما وینځل ثم اشفقتها بیا می وچ کړه فحرت الی ما نبی اسلام تو لګو فجاء رسول الله بنس النار وهي علی مطلب دا چې مقدار د درهم نه کم وي اعاده د صلات ته ضرورت نشته که او مقدار د درهم نه زیات وي نو بیا مزنه د شی مزي اعاده پکار وهو البزاقي يصيب الثوب وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا داود رحمت الله عليه بزاق بل ترجمه قائم کړه حالانکه د بزاقي سقالي دي ها ابراهيم نخعي رحمت الله عليه دا بزاق ما في الفم غیر نجس دی او چې د خلی نه وته د نه بیا نجس وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله نو مطلب دا امام ابو داود رحمت الله علی کتاب الطهارت اختتام بحديث خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مدالس کاله خدمت کړي کنه خوشوي نو دا حسن اختتام د کتاب الطهارت خاتمه بحديث خادم النبي صلى الله عليه وسلم الله پاک مونږه د حدیث خادمینو ګرځي